همدارنګه زموږ بل اورېدونکی میرویس د فرقې له کوڅې څخه خط رالیږي او وروسته پوښتنه کوي وایي که یوه ښځه په کور کې سره زر ولري مثلا ګوتمۍ د غوږ والیان یا د غاړې امیل او داسې نور شیان چې روزانه استعمالیږي په دغه زرو کښې زکات سته او اختری او کوي زکات نو بیا په څومره اندازه دی حضراتو دا ذهب او فضه یعنی سره زر او سپین زر دا سمنین بولی په شریعت او دا داسې بیکار مال دی که د تجارت لپاره وي او که د استعمال لپاره وي په دې کې زکات شته سرسایم په دې کې سته اضحیه په دې کې سته معنا همدا چې په سبب د استعمال د غسر زر او سپنزر د زکات نه خلاصېږي دا نور مالونه دي مثلا لکه د غالي یا دا د کور د کور فرش دغه شیان که یو څوک ډیر ولري اما د تجارت لپاره نه وي د سوداګرۍ لپاره نه وي هغو کې هر څو کاله چې پراته دي زکات نشته او حرمت د زکات بله مسله ده چې اخذ د زکات دا وده ته حرامي یا نه چې دا فاضل تر حاجت ولري لیکن هر څو چې تر حاجت بالا وي کالم پر تیر سي اما د تجارت لپاره نه وي د سوداګرۍ لپاره نه وي په دغه نور آلات سامان او اسباب کې په هغو کې زکات نه واجبېږي لكن ذهب او فضه سره زر او سپین زر دا که د تجارت لپاره دي او که د استعمال لپاره دي که د زنانې په غاړو په لاسو په پښو باندې وي او که په پیټۍ کې پراته وي چې کال باندې تېر سي حضراتو په دې کې زکات فرضیږي یو حدیث مقدس راځي مشکا شریف هم راوړی دی یو دوی زنانې په یو زمانه کې د علیه السلام مبارک کور ته راغلي دي او د هغو په لاسو د غټ غټ وشان چې دا زموږ وستاسې په اصطلاح کې او په زمانه کې دا د کوچانو څه چې په لاس کې دغه چې د زرو بنګړي درلوده علی السلام مبارک سوال یې نیوکی ولته چې آیا د دغو بنګړیانو د دغه زرو هغه زکات وباسي دی ورته الله یا رسول الله د دې زکات موږ نه دی استلی نو پیغمبر اسلام علیه الصلاۃ والسلام ورته و فرمایل چې آیا تاسو په دغه راضی یاست چې الله جل جلاله د اور بنګړیان ستاسو په لاسو کې په ورځ د میزان العیاذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نو هغه بیبیګانو د هغه لاسو څخه وکښه دغه زنانو هلتې لرې د ځانه وغورځول ولې یا رسول الله د دې موږ بېزار یو د آینده دپاره یې بیا نه کړو دا واخه مساکینو باندې تقسیم که ته په پوهېږې نو ذهب او فضه سره زر او سپین زر دا که څه هم د استعمال لپاره دي روزانه مستعملیږي زکات هم باندې کیږي فصل کاله او اختره هم پر واجبیږي هغه سرسایه هم واجبوي لکن هغه نصاب د دی هغه شل مسقال کتاب راوړي هغه شل مسقاله که نونس مسقاله وه یا نونس نیم وه بیا په هغه کې زکات نه فرضېږي او د دا سپینو زرو دپاره هغه خپل مقدار هغه دوه سوه دراهم دي چې پخوانۍ او یا کابلۍ روپۍ کېدلې د زرو که داسې وي چې تر دغه کم وه بیا په هغو کې هم نه کېږي او که یو څه سره زر یو څه سپین زر ولري بیا یو و بل ته سره زمې وي که د دواړو څه هغه مقدار نصاب هغه جوړېدی بیا نو هغه زکات باندې کېږي سرسایه او اضحیه چې حیال چې ستاسو ته فرضاً نصاب ورکېدی بیا د زرګرانو څخه پوښتنه کوي په دغه مسله کې هغه زرګران به د دې هغه قیمت درته ښي هغه د دوی مقدار بدل ته شي دا میاشت په میاشت کال په کال فرق کوي چې ګرانېږي کله یو ګران کله بل ګران خو مطلقا سره زر ګران دي او مسپین زر ارزانه دي لکن قیمتونه یې پورته کېږي هر تقدیر سره زر او سپین زر که امیل وي که غاړګۍ وي که دغه والي وي که ګوتمۍ وي که هغه ایادې د پښو پایزېبونه وي که داسې و چې هغه خپل نصاب ته رسېده زکات باندې کېږي دا هم د حضرت امام صاحب مبارک مذهب دی والسلام ډېره ډېره مننه